بدن سره او بیا څلور اصول الله تعالی بیانې د پاره د امن خپل خپل ځای باندې برازي او داغي وضاحت وکاو ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر مخکی حصہ کې بیان د تحویل قبله وشو کله چې قبله د بیت المقدس نه بدل شوله کعبه نو اهل کتاب او مؤمنان مسلمانانو د قبله په باره کې ډیر زیات بحثونه شروع کړل او ټول نیکی په قبله کې منحصر کړل یهود او نصارا ویل چې ټول نیکی دا ده چې بیت المقدس ته مونږ کې او مؤمنانو مسلمانانو ویل چې بس ټول نیکی او ټول دیندار چې کعبه طرف ته مونږ کې نو الله تبارک تعالی د هغې په رد کې دا خبره وکړله کله کله یو موضوع راپورته شي نو بیا په عام مسلمانانو کې هم مساقه یو موضوع چلی بس دغه نه قلار شي ټول نیکی او ټول دین دغه یو کار نه چې تاسو کوي نن سبا هم ډیر مسلمانانو د الله تعالی د دین یو شعبه را ټینګه کړي لکه مثلا علماء کرامو د درس و تدریس بس ټول جنتونه او هر څه په دغه کې بس منحصر غني چې دا هر څه په دې کې نو بل طرف ته یو حاجی سیب دی نو هغه چې بس ما حج کړی دی او حدیث کې راځي چې چا حج وکړو بس دا ګناهونه نه داسې پاکیږي لکه رمور نه چې پیدا شوی په کوم ورځ باندې بس وای دغه پوره ده زما لپاره نو بل طرف ته داعیان حضرات چې څوک د الله تعالی دین ته دعوت ورکوي تبلیغ کوي بس هغه وایي چې ټول دین هم دقه دی بس بل څه ته پکې ضرورت نشته دی نو که مجاهد دا وایي چې صرف ما ټوپک راغیستی دی بس دا پوره دی او بل څه ته ضرورت نشته دی دا ټولې غلطیانې دي حاجي صاحب تا د حج تا چې د حج کړی دی دا د الله تعالی یو حکم دی خو لیکن نور احکام به سره منې او مدرسه ته د په مدرسه کې درس او تدریس کې نو دا ښه کار دی خو لیکن ټول دین دغه نه دی او یو سړی تبلیغ لذي نو تبلیغ ښه کار دی د الله تعالی د دین شعبه ده خو لیکن ټول دین دغه نه دی که مجاهد جهاد کوي نو ټول دین جهاد نه دی بلکې نور کارونه به سره هم کوي نو صحابه کرامو او دغسې اهل کتابو په منځ کې دغه اختلاف راغلی و مسله راغلی وه د قبلې نو بس ورځ او شپه دغه باس د جمعات نه راوځه هم دغه باس دی کور ته هم دغه باس دی بازار کې هم دغه باس دی خبرې قبله خو بدل شوې ده هغه دا نه مني مونږ هغه نه منو بس دا خبرې وي الله تعالی په هغې باندې رد وکړه داسې مه کوئ یوازې نیکي دغه نه ده او حقیقي نیکي الله تعالی بیانوي چې نیکي کم کم کارونه دي لیس البر ان تولوا وجوهکم نه ده خاص نیکي ده خبره دا خو نیکی ده خو یوازې خاص دا نه ده ان تولو وجوهکم چې وګرځوئ مخونه خپل قبل المشرق په طرف د مشرق باندې ول مغرب په طرف د مغرب باندې په طرف د مشرق باندې یا په طرف د مغرب باندې دا په تور د مثال باندې ذکر شوی دی مشرق قبله د نسوارا و او مغرب د بیت المقدس قبله د يهودیانو الله تعالی وی دا خو نه ده ولکن البر لیکن نیکی لیکن نیکی نیکی د هغه چا ده امنه بالله چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ رستنی باندې ول ملائکه په ملائکه باندې په الله باندې ایمان لرل په هغه طریقه باندې چې قران او حدیث هغه بیان کړی دي اصل نیکی دا ده اوس الله تعالی ذکر کوي پنځه اصول د ایمان یو ایمان په الله تعالی باندې ایمان په الله تعالی باندې نیکی اصل کې ایمان دی په الله تعالی باندې نو ای یهود او نصاراو ستاسو په الله باندې ایمان نشته دی وای چې قبله طرف ته مخ کو دی طرف ته مخ په الله تعالی باندې ایمان نشته زیات خلک وای کنه یاره وای تاسو پلانې وجنه یو هغه مونږ کوي دا مونږ قبلي کې نه ایمان پکې نشته دی نو مونږ دې کوي کنه وای پلانې خه غټه غټه ګیره پرېخي او دیو چیرې مړک نو خې ایمان پکې نشته دی غټه ګیره دې پرې دي کنه دا خبره نه ده نو الله تعالی وای اول د ایمان لحاظ وکي تاسو ولکن البر لیکن نیکی نیکی بر ویل کیږي خه خصلت او خه خوی پیدا کول په ځان کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الصدق یهدی الی البر چې کم یو انسان رښتیا وای الله تعالی به نیکو کارون ته مخ کی و ان البر یهدی الی الجنه او نیکی انسان جنت ته راکاږي نو دا مسله علما لیکلی ده چې یو نیکی انسان بل نیکی ته راکاږي او یو ګناه چې دی وکړله نو یو ګناه انسان بلی ګناه ته راکاږي دا صحیح حدیث تر بخاری د الله تبارک تعالی پیغمبر په حدیث کې د د نیکی تعریف کړی دی البر حسن الخلق ښه اخلاق نیکی ده او ګناه دار چې ستا په ځل کې شک ورځي دغه امام بیهقی رحمت الله علیه د حدیث نقل کړی دی نو الله تعالی اوس ذکر کوي پنځه اصول د ایمان اول پکې ایمان لرل په الله تعالی باندې ولکن البر نیکین نیکی نیکی د هغه چاره چې ایمان لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې په هغه طریقه چې قرآن او حدیث کې مر قیامت ورځ ذکر کړی ده ول ملائکتی او په ملائکه باندې ایمان لري دا غي وجود منی دا مؤنثات نه دي دا الله تعالی لونه نه دي دا الله تعالی مخلوق دی الله تعالی خپل عبادت د پر پیدا کړی دي وال کتاب یې په کتابونو باندې ال کتاب کې الف لام جنسي استغراقي دي ټول کتابونه ته مراد دي دا الله د طرف نه څومره نازل شوی دي والنبیین او پر ټولو پیغمبرانو باندې و آت المال علی حبه ورکی مال لرا علی حبه سره د مینې محبت درې مال نه و آت المال علی حبه وس پنځه اعمال الله تعالی بیانې چې هغه تعلق ساتي د جوارح سره چې د جوارح سره تعلق ساتي اوس هغه الله تعالی بیانې اول پاره کې و آت المال علی حبه او ورکی مال لرا پلار د الله تعالی کې علی حبه سره د علی حبه د هو ضمیر یا راجی د مال ته د مال سره مینه محبت امنیت دی او بیا د الله تعالی په لار کې خرج کړي دویم علی حبه د د ضمیر راجی د مال د محبت ته راجی دی یعنی علی حبه د محبت د مال ته مراد دی د مال سره مینه محبت امنیت دی او بل محبوب مال ورکي یعنی کره مال ورکي په مال کې چې کم بهتر دی نو هغه ورکي علی حبه یعنی محبوب مال د الله تعالی په لار کې ورکي او یو بل معنا هم علماو ذکر کړی ده علی حبه سره د مینې د دنه د الله تعالی سره د خپل مال د الله تعالی په لار کې ځکه خرج کوي چې د الله تعالی سره مینه ده علی حبه اوس دا مال چاله ورکي ذویل قربا خپل خپلوان لره شپږ مصارف الله تعالی بیان کړی دی زینه او پاره کې الاولا فالاولا الاقرب فالاقرب الاهم فالاهم مسئله ته وی په قهای کرام ذویل قربا خپل خپلوانو ته د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ زنانه اغراغ لله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل اې د الله تعالی پیغمبره زما خاوند ډیر زیات غریب دی زه هغې باندې صدقه کولی شم که نه شم کولی نبی علیه صلات وسلام توی او بالکل په هغې باندې صدقه کولی شي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصدقه علی المسکین صدقه غریب لا خپل مال ورکول دا خواسم صدقه ده وعلى ذر رحم سنتان صدقه وسیله او خپل خپلوان ته چې مال ورکې نو هغه صلی رحمی هم ده او داغي سره صدقه هم ده د الله تعالی په لار کې مال ورکول او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په حدیث ته ابو داود په حدیث ته ترمذی کې راغلی دی ایما مؤمنین اطعم مؤمنا چې مؤمن مسلمان بل مؤمن مسلمان ته خوراک ورکی علا جوع د لوګي سره اطعمه الله یوم القیامه الله تعالی باغی له خوراک ورکی د جنت من ثمار الجنت د جنت میوې به ته الله تعالی ورکی چاله د خپل رزق راويسته خوراک دی ولور کو بده ولور کړلی نو الله تعالی بدلا د جنت د میونه خوراک درکې و ایما مؤمن سقا مؤمنا یو مؤمن مسلمان بل مؤمن مسلمان ته څه شی د سکاک ورکی علا زمئن چې هغه تګیره او دا ته وبور کی نو سقاه الله یوم القیامت من الرحیق المختوم الله تعالی بر باندې د رحیق مختوم شراب دا قیامت پر ورځ باندې دا ول الله تعالی درکې او حدیث کې راځي چا چې یو مؤمن مسلمان ته د کپړو د جامو د فیزار برابر د ترتیب او انتظام او ته برابر ک کساه الله من خزر الجنه الله تعالی به د جنت د ریخمونو تاره جوړه درکې الله تبارک تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي د قران کریم آیاتونه وجه کله نازلیدل نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په هغه باندې عمل کو ابو دحداح رضی الله تعالی عنه هغه ورغه او دا غي واقعیا مشهور ده ورستو بم راشي په درس کې چې کله دا آیاتونه نازل شول چې الله تعالی ته قرض ورکړي قرض خیسته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خپل محبوب مال چې کم تا ته خوښ دی دا الله تعالی په لار کې هم هغه خرچه که نو ابو دحداه رضی الله تعالی عنه یو باغ او پاره کې خیمه لګولې و او زنانه بال بچ پاره کې اواز یې وکړ وې د باغ نه راوځه وې دا الله تعالی در ما په قرض کې ورکړی دی الله تعالی برال د دې بدله په دنیا او په آخرت کې راکړي علما کرام لیکلي دي په روایتو کې راغلي دي شپږ سوه د کجورو بوټي پکې هغه ټول د الله تعالی لپاره صدقه کړه الله تعالی د رضا لپاره الله تبارک تعالی دی مؤمنان مسلمانان دغه سي اخلاص کوون کی ولري نو صدقه کول د الله تعالی په لار کې په اخلاص سره الله تعالی په لار کې صدقه ورکول او په دې باندې مؤمنان مسلمانان د مصیبتونو نه او د بلاګانو نه او د تکالیفونو الله تعالی بچ کړي زمون په نشریاتو کې چوم څوک برخه اخلي او بده کې کومک کوي الله تبارک تعالی دې د دنیا او د آخرت عوضونه او بدلی غي تور کی او الله تبارک تعالی دې مؤمنانو مسلمانانو تر دې توفیق ورکي چې د الله تعالی په دین باندې خرچو کی د الله تعالی په کتاب باندې خرچو کی په جماعتونو په مدرسو باندې خرچو کی په مجاهدینو باندې په کونډو یتیمانو باندې مسلمانانو دې ته متوجه شي الله تعالی به دنیا او آخرت خیسته کی و آت المال ورکی مال لره علا حبه سره د مینې نه سره د مینې د دنه د مال سره یا محبوب محبوب مال ورکی ذویل قربا خپل خپلوانو ته ول یتام یتیمانانو ته ول مساکین مسکینانو ته وابن سبیل او مسافر ته وسائلین او سوال کوونکو ته پر رقاب او په آزادولو سټونو کې څوک دنه سوال کوي یو شی دنه وغواړي د هغې سره کومک وکړه و پر رقاب په آزادولو د سټونو کې قیدیان دی بندیان دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پک العانی قیدیان او بندیان آزاد کړي و اقام الصلاه او پابندی مانځه کوي عبادت بدني و آت زکات او ورکي زکات د مون پابندی کوي او دغه سي زکات ورکي د مون پابندی کول حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه ای العمل احب الی الله د الله تعالی ته په ټولو عملونو کې بهترین عمل کوم دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل الصلاۃ علی وقتها په خپل وخت باندې منځ کول قلت ثم ایو بیا مې ویل الله تعالی پیغمبر په دې پسې بیا کوم یو عمل الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی نبی علیه السلام وفرمایل بر الوالدین د مور او پلار سره ښه کول او د الله تعالی پیغمبر د دین وروسته بیا ټولو اعمالو کې بهترین عمل کوم دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل الجهاد فی سبیل الله د الله تعالی د قانون د اعلا لپاره جنگیدل دا د ټولو نه بهترین عمل دی بیا دا صحیح حدیث تیر بخاری و آت المال علی حبه ورکی مال لره په مینې باندې داغي ذویل قرب خپل خپلوانو ته ولیتا مې یتیمانانو مسکینانو مسافرو ته و سائلین او سوال کوونکو ته و پر رقاب او په آزادولو د سټونه کې و اقام الصلاه او پابندی کوي د مانځه و آت زکات او ورکی زکات چاله چې الله تعالی مال ورکړی او داغینه زکات ادا نکي الله تعالی به د درې مال نه شجاع اقرا یو گنجه مار به الله تعالی جوړ کی خامار او دا غي سترګې او دومره وی لکه اوس کی او دا غي د زهرو د ډیرو زهرو د وجه نه وی د ته دا به د گنجه شوی وختوتی لري شوی او نور به ببر ماری او د دنه براتاو شي او ټکونه به ولا ورکی او دا به توی زستا معلومه زستا خزانه ومه او د الله تعالی په لار کې نو خرج کړي او حدیث کې راځي چې چا د خپل مال نه زکات ورنک نو دغه مال چاله الله تعالی او خان ورکړي دی غواګانی غواګانی ګړي بيزي دي الله تعالی باغله او خيسته خيسته شکل بول الله تعالی ورکی په میدان محشر کې به دا پرې خودل شي او په خپو باندې به پیدا وروخیږي او دا به دغه په خپو کې به وچقي او په خکرونو باندې به وਹੀ بسمه بسمه وکي ختم به کی والموفون بعهدهم او پر کون کې د خپل وعدو لوس پر کول دا د صحیح مؤمن مسلمان علامه ده او کم یو سړی چې وعده نه پوره کوي نو دا د منافق علامه ده حدیث کې راځي د منافق درې علامې ښودلی شوي دي کله چې خبرې کوي نو دروغ به وایي کله چې خبرې کوي نو دروغ به وایي کله چې ورسره امانت کیښودلی شي نو په هغې کې خیانت کوي او کله چې او وعده وکړي نو د هغې خلاف به کوي والموفون بعهدهم او پوره کوونکي د خپلو لوظونو د خپلو وعدو لوظونه دلته کې د عهد نه مراد څه دی که د الله تعالی سره کم لوظونه کړي قرآن کې چې کم احکام الله تعالی را لیږلي دي نو د هغې پوره تابعداري کوي الله تعالی په قرآن کې ډیر احکام او ډیر لوظونه د مؤمنانو مسلمانانو نه اخیستي دي الستو بربکم قالو بله والموفون بعهدهم دغه سي هغه عهدونه او لوزونه چې الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو په سر باندې راوستي دي احکام او دغه سره یو بل سره لوزونه کول دغه تی مراد دی ول موفون بیاهدهم پر کون کې د خپل لوزونو اذا عهدو کړ چې وعده وکي والصابرین فی الباساء والضراء والصابرین دا منصوب دی دا منصوب دی بالمدح نو اصل عبارت د سره و امدح الصابرین او زه مدح کوم الله تعالی وي د صفت لایق دي صبرناک خلق پیل با سا او ذرای په سختۍ د مالونو کې او ذرای او په سختۍ د مرضونو کې په سختۍ د بدن کې دو قسم مشکلات انسان ته راځي یو د بدن سره تعلق ساتي او دویم د مال سره تعلق ساتي نو با اسا هغه تکالیف چې د مال سره تعلق ساتي قحط راغې مال دی غلا شو ورک شو او ذره او په بدن کې نقصان ناغه مرزونه راغلل او په دې کې صبر وکړه نو الله تبارک تعالی به دل پوره اجر او ثواب درکړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تبارک تعالی د یو مؤمن مسلمان لپاره په جنت کې اعلی مرتبه تیاری کړي نو دا په عمل سره هغه تنشیت لري سمند نو الله تعالی په د باندې یو مصیبت راولي او دا په مصیبت کې صبر وکړي الله تعالی او ته مرتبه ورکړي او چا باندې چې د الله تعالی په دین کې تکالیف او مشکلات راشي او دا په هغې باندې صبر وکړي نو حدیث کې راځي چې الله تبارک تعالی د قیامت په ورځ باندې دغه مؤمنانو مسلمانانو ته څومره اجر او ثواب ورکړي عطایګانې ورکړي او چې چاته د الله تعالی په دین باندې هیڅ قسم تکالیف نه دی ملاو شوی امیر صاحب محترم رحمه الله بویل وای هغه سړی دی اوجاړي چې هغه نه د الله تعالی په دین باندې شهید شو او نه خزه کونډه شوله نه بچی یتیم شو نه د الله تعالی په دین کې وهل شو وټکول شو نه مال او جیداد د الله تعالی په دین باندې اولګیده نو دغه انسان تبا شو دغه هلاک شو نو چاته چې د مصیبتونو نه رسیدلې قیامت کې او بیا ارمانو کې کاش که زمونږ د غوخي په قینچان باندې کټکړلې شوی په دنیا کې نو دا ډیره زیاته خو والصابرین فی الباساء په خو صفاتونو کې د ټولو نه بهترین صفت حدیث کې راځي چې الله تعالی چا تور کې صبر کول پل باسای په سختۍ د مالونو کې او ذرای په مرضونو کې وحین الباسی او په وخت د جنگ کې خصوصا په وخت د جنگ کې صبر کول استقامت کول بیا صبر په دوه قسمه دی یو صبر ممدوح دی یو انسان ګناهونه کوي بيدینی کوي پاغه باندې ټینګ شي نو هغه بد عمل دی او دویم صبر ممدوح دی الله تعالی دا کې خصي پتونه پیدا کړی دي دا بیا درې قسمه ده یو صبر علی الطاعات دی ته کوم نیک کارونه کې پاغي باندې ټینګ شه او دویم صبر عن المعاصی ځان د ګناهونو نه بچ کول او دریم صبر علی المصائب کوم مشکلات ته باندې راځي وحین الباس او په وخت د جنگ کې اولای کې لذین صدقو دا دا غریشتونی کسان دي صدقو چې دا رښتونی دي په دعوه د ایمان کې نه الله تعالی سره خپل لوز رښتونی کړی اولایک هم المتقون او دا کسان پرهیزګاران دي دا کسان که په دنیا کې پرهیزګاران او نیکان خلک ګوري نو دا مخکې صفاتونه چې څوک په ځان کې راولي نو دغه بالکل کامیاب خلک دي دغه بالکل کامیاب خلک دي دا آیات علما کرام لیکلي دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چا چې په دې آیات باندې عمل وکړ نو د ده ایمان کامل شو او د دغه روایت په شرح کې محدثین او علما لیکلي دي مفسرینو ځکه د شریعت اسلامی تمام احکام او د تمامی احکاماتو خلاصه درې خبرې دي اول عقاید نو په دې آیات کې عقیده بیان شوې ده من آمن بالله والیوم الاخر دا عقیده ده او دویم اعمال نو اعمال هم بیان شوی دي او دریم اخلاق دي اخلاق هم بیان شوی دي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چا چې په دې آیات باندې عمل وکړو د د ایمان د د ایمان کامل شو او دغه انسان بالکل کامیاب دی تفسیر درس قرآن دغه لیکلی دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القیاس کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد اوس الله تعالی ذکر کوي څلور قوانین په دې آیات کې الله تعالی اول قانون ذکر کوي اولنې قانون سیاسی نظام چې صحیح کیږي او د هغې افرادو حفاظت چې راځي د نفوسو حفاظت چې راځي نو دا په څه سر راځي دا په قصاص سر راځي قصاص چې کله په ملک کې جاری شو نو بیا به څوک ناحقه قتل ونه کړي ناحقه قتلونه ولې زیات دي ځکه په په دنیا کې چا د ناحقه په چا قتل کړی په قصدن عمدن او چې مسلمان یې وجلی نو د هغې نه قصاص نه دی اخیستلی شوی قصاص چې واخیستلی شو نور خلک به بیا داسې نه کوي او دې کې یا ایه الذین آمنو بیا ویلی شوی دی نو په دې کې اشاره ده دې ته چې د قصاص حکم جاری کول دا د ایمان تقاضا ده دا د ایمان تقاضا ده او الله تعالی دا حکم بیانوي په دې کې اشاره ده دې ته چې کتابیانو یهود او نصاراو دا حکم نه مني د دین خلاف دي نو تاسو داسې مکوئ بلکې تاسو په پوره طریقې سره د الله تعالی دا قانون او د الله تعالی دغه نظام ومنئ نصاراو دا حکم نه مانه یهودیانو معنا خو لیکن هغه پکې د خاندانونو او د قومونو فرق کاو د بعضې نه به قصاص اخیسته او د بعضې نه به نه اخیسته او د مکی مشرکانو په دې کې هم د افراط نه کار اخیسته د یو کس په بدل کې بل وجه د یو تن په بدل کې ډیر وجل الله تعالی داسې حکم راولېږه چې دغه یهودیان او نصارا او یا د مکی مشرکان چې رقم قانون جوړ کړی دی نو دغه د الله تعالی قانون نه خلاف دی په دې باندې عمل وکړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص پر اسکل شوی دی پتا سو باندې القصاص جاری کول د حکم د قصاص القصاص علیکم کی خطاب دی ټول امت مسلمه ته ولی ځکه یو یو کس د الله تعالی قانون نشي نافذولی علیکم به تاسو ټول باندې د الله تعالی د قانون نفاذ د باندې لازمی دی هغه به څه وکړي جهاد به وکړي الله تعالی په لار کې یو خلیفه به وټاکي او ټول مؤمنان مسلمانان به راجمع شي او د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام به نافذ کړي اوس شته د الله تعالی نظام په ټوله دنیا کې نشته تفسیر المنار ذکر کړی دی یدخل سائر المسلمین لانهم مأمورون بمساعدة الشرع و تاییده دا ټول مسلمانان پر ایمان مکلف دي یوازې مجاهدین نه چې هغه د الله تعالی په لار کې jihad کوي د الله تعالی قانون منافذي یا ایه الذین آمنو ویل پچا کې چې ایمان وي او ځان ته مؤمن مسلمان وي نو د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام د قیام د پاره خپل قرباني ورکړي دویم علیکم کې خطاب دی اولیاء وارثانو د مقتول ته نو یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم پر کله شوی دی په تاسو باندې القصاص قصاص غستل خو سره د جواز د ماپینه ماپیم کول شي د چا ورور چا قتل ک پلار ولا قتل ک بچي ولا قتل ک نو هغه قصاص مغستل شي خو لیکن د ماپی حکم مترهم شته جواز دی او یا دا خطاب دی قاتلانو ته نو یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص پر اسکل شی دی پتا سو باندې ځان سپارل قصاص ته قصاص ته ځان وړاندې کوي ګناه د نه وشوله یو مؤمن مسلمان دی په نه حق باندې قتل ک نو اوس ځان قصاص ته اوس پاره چې زه مسلمان یم زه مؤمن یم او دا سړی ما ویشتلې دی په ما باندې د الله تعالی حکم جاری کړي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې ایمان دومره قوي و چې هغه به دا کار کاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي راغی وی د الله تعالی پیغمبره زنا را نشوي د ما پاک کا نبی علیہ السلام ته مخ وړو بیا یو ته وی د الله تعالی پیغمبره زنا را نشوي دا ما پاک کا بیا ته نبی اسلام مخ وړو درې سلور دل چې دغه سی وشوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویل په پاسه د داخله بین کیا دوه شراب نه اسکلی وی د الله تعالی پیغمبر نه خبره بریم په خبره باندې پویګم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ته زنا پیژنې وی او زنا پیژنم وی څه ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله تعالی پیغمبره چې د پردی زنانه نه هغه حاجت پوره کړل شي چې کمې د خپل زنانه نه پوره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحیح ده پاغي باندې د قصه پاغي باندې د زنا حکم چې کومو حد سزا رجم هغه په جاری کړل شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت په زنانو کې دومره زیات ایمان او کامل ایمان زنانه راغله په د الله تعالی پیغمبر زمانه زینا شوی او دا یو توی د الله تعالی پیغمبر زه حامله ایم د زینا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاړ شده لاړله وکړه چې دا ماشوم پیدا شو بیا ورش چې ماشوم پیدا شو بیا راغله پټیدل نه ایمان دومره زیات قویو ایمان په کور کې نه پاتې کوله بچی او سره پغی کې ور سره دی د الله تعالی پیغمبره په ما باندې د الله تعالی حکم جاری کا ما پاک کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس خدا ماشومه دا ماشوم چې دا پی خوري دله شوده ور کوا پی ول ور کوا کله چې دا د خوراک شي نو بیا براش نو کله چې بیا راغله نو ماشوم د هغې په لاس کې دغه وه د ډوډۍ ټوکله یا د خوراک څه شی ورسره سره و هغه یې خوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې حد جاری ک یا ایه الذین آمنو ایمان والو کتب علیکم القصاص پر اسکل شوی دی په تاسو باندې ځان سپارل حکم د قصاص ته او قانون د الله تعالی ته چې قصاص دی قصاص په عربی کې برابروالی ته ویل کی نو قصاص څه معنی ده یعنی د دغه انسان سره هغه کار وکړي چې د بل کس سره کړی دی قصاص برابروالی دی کنه دا د هغه سره برابر کوي نو هغه برابر ادا کوي امام قرطبی رحمت الله علیه بیان کړی دی او دغه سي کم تفسیرونه چې د احکام القرآن په نوم یعنی پاغي کې حکمونه بیان شوی دي نو پاغي کې د تفصیل موجود دی او دغه سي د احادیث په کتابونو کې هم د دې تفصیل موجود دی په من عفی له من اخیه شی او صلی الله تعالی یو بل حکم ذکر کوي د یو مؤمن مسلمان نه په ناحق باندې قتل شو خو لیکن د مقتول د ورثه هغه معاف کړي نو دغه اجازه ته هم شته خو اوس بیا الله تعالی قاتل او دغه سي د قاتل نور ورثه وته الله تعالی هدایت کوي چې په دې باندې عمل وکړي په من عفی له من اخیه نو هغه څوک چې ما پیو کړل شي هغه ته من اخیه د در ورور د طرف نه شی هم د څه چیز فتباع بالمعروف نو لازم دی ورپسې ګرځیدل په دې وارث باندې بالمعروف په خطرې قوانې د دې سمانه ده چا په ناحق باندې قتل وک نو هغه ته معافي هم کېدلی شي او شی ان لفظ ذکر شوی دی مفسرین لیکلی په دې کې د مقتول ورسه ډیر دي دوه درې کسان دي څلور پنځه کسان دي نو که په هغې کې یو کس هم معافي وکړله نو بس دغه معاف شو قاتل بیا ورته قصاص نه اخیستلی کېږي ځکه په قصاص کې تجزي نه راځي چې نیمه قصاص کې او نیمه نه قصاص کوي داسې نشي کېدلی نو الله تعالی وایي که معافي راته وکړله ای قاتله نو بیا د سیو کپت تباع بالمعروف قاتل یا تختیدل لري موجود دین اوس لازم دی پاغه باندې ورپسې کېدل په خې طریقه باندې وس د مقتول ورثه او تبع دیت ورکې بیا دا مسله اختلافي ده چې کله قصاص ماف کینو دیت په خپل لازمیږي او کنه لازمیږي نو نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کله دیت شرط نه ولګولې دیت نه لازمیږي او که ردیت شرط یې ولګاو نو دیت له لازمي او نور عام علما کرام وای چې وای ظاهر د قران کریم نه هم دغه معلومیږي چې د قصاص ماپی او توکلن دیت په خپل لازم شو دیت به بیا ورکی خامخه او د دیت تفصیل به ورسره راځي ان شاء الله دغه وضاحت وکړو فمن عفی له من اخیه نو هغه څوک چې ما پیو کړل شو لاغه تا من اخیه د ضرور د طرف نه د دین مراد د مقتول ورثه معافي وکړي د مقتول ورثه او دې ته اخ ویل دی مفسرینو لیکلی دي چې په دې باندې هغه اخوت او او رورولي د اسلام چې کوم رورولي ده پر قتل باندې هغه ختم شوی نه ده ځکه د مؤمن مسلمان قتلول دا ګناه کبیره ده خو لیکن کفر او بيدینی نه ده ها دغه یو ټکی پکې شته دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن مسلمان ته سباب المسلم فسقون مؤمن مسلمان ته کندلې کول بد ردی او تویل دا فسق پجور دی و قتاله کفرون او د مؤمن مسلمان وجل دا کفر دی نو د دغه حدیث په شرح کې محدثین لیکلی دي مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې وایي محاربته لاجل الاسلامی یو سړی په دی باندې توجنی چې دا مسلمان دی دا مؤمن دی او دا د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون او نظام غواړي په دې زوج نه نو بس دغه بیا کفر دی او نور علما کرام وای چې قتاله کفر یو مؤمن مسلمان وجل دا دا وجل استحلاله کفر د مؤمن مسلمان وجل حلال ګڼل دا کفر دی دا بيدینی نو اوس چې دا پوجان د مسلمانان وجنی د آیسی او دغه سي د يهود او نصارا چې پغه باندې بمبارونه کوي نو دا حلال غني ځکه دا کار کوي کنه چې حلال نه غنل انده دومره زورونه ولې کول بیا نو دې ځای کې الله تعالی دا ذکر کړي فمن عفی له هغه څوک عفیا چې ما پیو کړل شو له هغه ته من اخیه د د ورور د طرف ناشیون د څسی پتباون بالمعروف نو لازم دی په د پسې لازم دی په د باندې ورپسې ګرځیدل بالمعروف په خې طریقه باندې وعداون الیه به احسان او لازم دی په قاتل باندې ادا کول د دیت وارث د مقتول تابع احسان په خې طریقه باندې اوس به دیت ته ادا کوي او په خیر طریقه باندې بیا ادا کوي خه طریقه د دیت دا ده چې ټال مټول پاږي کې ونه کی او دیت ورکی او حقدار ته چې وشي ورکړل شي په خیر طریقه باندې بس دا دغه سره داسې دی لکه احسان ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا دیت دا حکم نه معافی او په دیت باندې راضی کېدل دا حکم اسانتیا را من ربکم له طرف پر رب ساس نو رحمت نو خاصه مهربانی ده الله تعالی له باندې مهربانی وکړه سر دې تله خو لیکنه د مقتول ورسو معاف کړلې نو دا د الله تعالی مهربانی ده چې د قتل په ځای باندې د معافی حکم هم راغلی دی که ورسره مقتول څوک معاف کړي نو بالکل معاف کولی شي په منع او تدا بعد ذلک نو چا چې ظلم زیاته او کورستر دینه من بعد ذلک ورستر ما پینه یو سړی دی ستا پلار یا ورور یې د قتل که تا وې دا ما معاف کړی دی او د معافۍ نه وروسته بیا دغه ګوري موقع ګوري بیا په بل ځای کې مړ کړي یا په معنی تر بعد ذالکه دیت دی د وارث د د قاتل د ورثو نو د قاتل نه دیت واغیسته و ما په دې خو دیت برا کوي روپۍ لري چې وجب کې کې خودلې بل ورځ په غر کې وموند یوازي د شاته نه پیډازو کوي دشت ختم دي الله تعالی وی لوی اعتدا او زیاتې دی وک په معنی اعتدا بعد ذلک کنه چا چې زیاتې وک ورستره دینه ورستره ما پینه او یا ورستو د دیت د غستلونه نو فله عذاب علیم در پاره دی عذاب درناک الله تعالی بدلا سخت سخت ترین عذاب بدل الله تعالی درکې په آخرت کې ول الله تعالی عذاب درکې فله عذاب علیم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اصیب بقتل او بخب او خبل سوک چې اوجل شو او یا زخمی کړل شو فانه یختار احدى ثلاثین دته اختیار د دریو خبرو دی اما ان یقتص یا خو دې قصاص واخلي و اما ان یعفو یا دې معافي وکړي و اما ان یاخذ الدیه او یا دې دیت واخلي خو په ان اراد الرابعه ای مؤمنان مسلمانانو که چا د سلورمې خبرې اراده وکړله یعنی ظلم زیاتی وک ماپیه نه کوله ماپیه ونه کړله او یا ماپیه وکړله د هغې نه وروسته بیا کم ظلم زیاتی وکړه نو په خضوع علی یدیه ای مؤمنان مسلمانانو دا غی لاس ونیسئ په شریک باندې دغه ظلم زیاتی نه بیا منه کوي مافیو کې او بیا مو قتل کوي یا دیت یې واخیسته او بیا هم خلک وج... وجنې وروستو نو دا ظلم زیاتی دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات ولست او من اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها او دا په جهنم کې همیشه وي په جهنم کې مسند احمد کې دا حدیث موجود دی او ابن کثیر رحمت الله علیه هم دا ذکر کړی دی ولکم بالقصاص حیات او استاد د پاره په قصاص غسلو کې حیات د امن ژوند دی یا اولی الالباب ای پاکو عقلونو ولو لعلکم تتقون دیر پاره چې تقوا او پرهیزګاری حاصله کړئ ولکم په القصاص حیات دا علت دیر پاره د مشروعیت د قتال او بیان حکمته تفسیر المنار وای او دا اصل کې جواب درې سوال سوال دار دی یو سړی راولګي د بل قتل کنو هغه خوسیم د دنیا نه لاړل اوس په تبل وجنی نو دا خو پکې بلم د مین نه لاړ په دې کې حکمت او وجه سره په دې کې فائدہ سره نو دې آیات کې الله تعالی د قصاص پیدا ذکر کوي پیدا یې دا ده په دې کې به تاسو ته د امن ژوند میلاو شي کله چې د الله تعالی حکم د قصاص جاری شي نو نور خلق به په امن شي بیا و نور خلق خو بې ځای قتل به نه کوي کنه په نه حق باندې او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حد یعمل فی الارض خیر لاهل الارض چې یو حکم د الله تعالی او قانون د الله تعالی ناپیس شي په ځمکه کې نو د ځمکې والاو د پاره دا غوره دی من ایوم تیرو سلاسین صباحه چې یوه میاش هر سحر د شپې باران کیږي په مسلمانانو من د رحمت باران نو دا غینه دا بهتره دی چې د الله تعالی د یو قانون او د الله تعالی د یو حکم نفاذ وشي او په بل روایت کې 40 صباح نغله ابن ماجه کې دغه حدیث ته مسند احمد کې دغه حدیث ته او دغه سی امام نسائی رحمت الله علیه دغه حدیث نقل کړی دی دغه کې سوال لذي الله تعالی وی تاسو د پاره په قصاص کې ژوند دی نو قصاص چې کله د چا نه واغستل شي غو مړ کړل شي نو ژوند ختم شو نو الله تعالی څنګه وجه تاسو لپاره دې کې ژوند دی قصاص چې رچانه واغستل شي نو هغه مړ شي او چې څوک مړ شو نو ژوند ختم شو او الله تعالی یې تاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی نو جواب دا غینه یو مونږ وکړه د امن ژوند دی پکې دویم داره د دا ژوند نه مراد سلامتیا ده په آخرت کې د عذاب د الله تعالی نه که تاسو د قصاص په حکم باندې عمل وکړه الله تعالی به په آخرت کې د عذاب نه بچ کی او بل دا چې یو کس نه قصاص واغستل شي نو نور خلق به د قتل او قتال نه بیا منشي نو دغه تی مراد دی وس چې دا کافران د قصاص په حکم باندې ردونه کوي نو دا یې ولې کوي الله تعالی دا غي خبره کوي یا اولی الالباب ای پاک او عقلونه والو د چا عقل چې د خواهشاتو نه د بيدینۍ نه پاکي هغه په دې باندې پوهیږي چې په دې کې ډېرې پیدې دي خو لیکن چې د چا عقل د ګندګۍ نه ډکی د خواهشاتو نه ډکی او د دنیا پرستی نه ډکی نو هغه بیا په دې باندې نه پوي لعلکم تتقون دیر پاره چې تقوا او پرهیزګاری حاصله کړي ابن کثیر رحمت الله علیه تتقون تنزجر تنزجرون وتتركون محارم الله والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات لعلكم تتقون دیر پاره چې متقیان او پرهیزګاران شئ یعنی د الله تعالی په احکام باندې عمل وکړئ الله تعالی چې کوم شی حرام کړی د هغې نه ځان بچ وساتئ د الله تعالی د حرامو نه ځان بچ وساتئ نو د الله تعالی په قانون او د الله تعالی په نظام باندې څوک عمل کوي دا متقي او پرهېزګاره دی ولکم په القصاص یو ستاسو دپاره په قصاص او په بدلي اخیستلو کې حیاتون ناشنا قسم ژوند دی یا حیاتون ژوند دی د امن د نور مسلمانانو لپاره یا حیاتون معنا سلامتیا د عذاب د الله تعالی په آخرت کې یا اولی الباب پاک عقلون ولو لعلکم تتقون دیر پر تقوا پرېزګاری حاصله کړئ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین په دې یاد کې الله تعالی ذکر کوي دویم حکم سیاسی او دا د پاره د مالونو او د پاره د حفاظت د مالونو او د هغې د امن د پاره الله تعالی بیانوي ربه تېره مخکې سره بلکل ښکاره دی چا قتل کړی دی او د هغې نه قصاص اخیستلی کېږي مخکې د قصاص مسله بیان شوله نو بس هغه ته مرګ نږدې شو نو اوس دې وصیت وکړي کتب علیکم پر اسکلل شوی دی په تاسو باندې اذا حضر کله چې رانږدې شي احدکم یو تن ستاسو نه الموت مرګ ته رانږدې شي اذا حضر په معنا د نزدېکت سره د قربه رانږدې شي ځکه کله چې انسان باندې مرګ راشي نو بیا خو هغه وصیت نشي کولی خبرې نشي کولی نو معنا دا چې کله ته مرګ رانږدې شي یا مراد تنه ښکاره کېدل د علاماتو مرګ دی نو څه وکړي دا سړی ان ترک خیرن که چرې پرېښودلی دا خیرن مال لره نو الوصیتو کتبه علیکم الوصیتو پرد کړلی شوی دی به تاسو باندې وصیت کول للوالدین وصیت به وکړي مور او پلار ته والاقربینو خپلو خپلوانو ته بالمعروف په شرعي طریقه باندې حقا علی المتقین دا حق واجب دی په منتقیانو پرهیزګارانو باندې خیرا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړې ده مالن تفسیر ابن کثیر دغه معنا ذکر کړی دی نو لنډه دا شوله الله تبارک تعالی فرمایي په خپله زندګۍ کې د خپل مال په باره کې وصیت وکړي وصیت چاته وکړه خپل مور او پلار ته وکړه مور او پلار د خپل بچو ته وکړي خپلو خپلوانو ته وصیت وکړي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د یو مؤمن مسلمان دا حق نشته چې دوه شپې یا درې شپې تېرې کړي یا یوه شپه تېره کړي او د ده سره مالی چې دا وصیت په هغې کې ونه کړي خپل وصیت وکړه ځان سره وصیت ولیکه په ما باندې دومره قرضې دي زما دومره قرضې دي په خلکو باندې که زه وفات شوم زما مال به په شرعي طریقه باندې تقسیم کړي او دومره مدرسه کې ورکړي دومره مجاهدین لور کړي دا ټول خبره به وکړي دا صحیح حدیث تر بخاری د مسلم نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی وای کله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه حدیث واوریده نو الا وعندي وصیتی زما سره به وصیت زما سره لیکل شوی او پروت یو شپه هم نه هر شپه په دویم شپه باندې ما وصیت لیکه او د ځان سره به می خودره شپې ابن کثیر کې دغه روایت موجود دی او ابن کثیر رحمت الله علیه وی الوصیه مشروعه سواء قلل مال او کسره مال ډیر یو کلیږي خو لیکن وصیت به خامخا کې سعد رضی الله تعالی عنہ مریضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خوا دراغه بیمار کورسیله په دا الله تعالی پیغمبره زه مالدار یم او زه وصیت کوم په خپل مال باندې چې مار مرګ نه ورستو دا مال د الله په لار کې صدقه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې سم کوه وستا اهل عیال چې ستانه ورستو مالدار پاتې شي دا بهتره ده او چې غریبانی بیا خلکو ته سوالونه کوي نو دغه نه ده په د الله تعالی پیغمبر مال می ډیر دی نیم مال به صدقه کما او نیم به خپل وارثانو ته پاتې کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا مکوې دا ډیر دی وی د الله تعالی پیغمبر ټول مال به درې برخې کما یو برخه و د الله په لار کې د هغې په باره کې وصیت وکما او دا دوه به زما ورثه ته پاتې شي نبی علیه الصلات وسلام ته وی الثلث والثلث کثیر درېیمه برخه ده درېیمه هم ډېره ده خو زه دغې وصیت وکړه نو وصیت کول پکار دی بیا د دې آیات تبارکی د مفسرینو دوا اقوال دي یو قول له مفسرینو دا دی چې د آیات منسوخ شوی دی ولی یوسیکم الله پی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین الله تعالی تاسو خپل مور او پلار ته وصیت وکړي او خپل خپلوانو ته خپل مال په باره کې چې زما دا مال به پلانی لور کې پلانی لور کې او لا وصیت لوارث نه صحیح حدیث کې دا راغلی وصیت وارث ته نشي کوله خو لیکنه زمونږه استادانو به دا خبره کوله چې په دې آیات کې او دغه نشته لري نسخ په دې کې نشته لري دا منسوخ نه دی او دې دې کې لیل والدین دا لام په معنا د اله سره دی او تاسو ته ما ترجمه هم غشند کې وکړه نو د آیات مطلب دا دی کله چې یو مؤمن مسلمان ته مرګ را نږدې شي نو که بچی دی خپل مور او پلار ترې وصیت وکړي که پلار دی او مور دی نو خپل اولاد ترې وصیت وکړي د خپل مار په باره کې نو د مال په باره کې وصیت دا وکړي یو به دا ووایي چې بچیانو که زه په دنیا کې نه وم او زه مړ شوم نو زما مال به په حکم شرعي باندې تقسیم کړي میراث شرعي په شرعي طریقه باندې تقسیم کړي دغه سی زما په مال کې به غیر شرعي طریقې په ما پسې نه کوي غیر شرعي تقسیمات صدقې اسقاطونه ماخامونه کلیزې زما په مال کې ودانه کوي چې برسو ما پسې زما په مال باندې تاسو سخیان شي او صدقې خیراتونه را پسې کوي غیر شرعي صدقې او خیراتونه په ډیرو علاقو کې ردی رسمونه ریواجونه شته دی سړی مړ شي خلک راجمع شي ګډانه لالوه پیسانه لالوه سنډګانو غوایانه لالوه خلک به راغلي په قلاره باندې د مزو سره به ډډې وهلي او ناس به او دغه خوراکونه به کوي او دغه خوردې به خوري او ناس به نه دا شرعا جایز نه دي نو دا به کوي دغسې دا به وایي زما په مال کې به جومات جوړ کړي مدرسه به جوړه کړي د درې د درېیمې حصې نه به د زیات وصیت هم نه کوي او داسې به وایي زما په مال کې به ټي وي وي سیار او د د ګناه کارونه وغیره دا به نه کوي نو اوس د آیات مطلب دغه جوړیږي کتب علیکم برس کړل شی دی پتا سبانی اذا حضر کله چې رانږدې شي احدکم الموت یو تن ستاسو ته مرګ ان ترک خیرا نو که پرې ښودلی و مال الوصیت لازم دی په ده باندې وصیت کول للوالدین مور او پلار ته به وصیت وکړي والاقربین خپلو خپلوانو ته به وصیت وکړي د مال وصیت به ورته ونه کړي دا ستاسو شو د دې لپاره به ورته وصیت وکړي دا په شرعي طریقه تقسیم کوي مطلب دا دی بالمعروف په نیک او په شرعي طریقه باندې حقا علی المتقین دا حق واجب دی په متقیانو باندې تفسیر المنار ډیره بهترینه معنا کړې ده حقا علی المتقین المطوعین لکتابی څوک چې زماره کتاب تابعداري کوي قانون تابعداري کوي نو هغه دا طریقه وکړي کله چې انسان مړ شي نو د د مال سره څلور حقونه ورپسې شي فقهای کرامو دغه مسله لیکلې یو تکفین تجهیز د هغې کفن دی وغیره او دویم تقضا دیونه د هغې نه وروسته چې په ده باندې څومره قرضې دي نو هغه به ادا کړلی شي په دریمه مرتبه کې بیا چې ده په دریمه حصه کې کم وصیت کړی دی چې مدرسه پې جوړه کوي یا جماعت په جوړ کې مجاهدینو ته ویور کوي نو بیا به وصیت پوره کړل شي او دا غینه بعد په سلورمه مرتبه کې بیا دغه میراث په تقسیم کړل شي په شرعي طریقه باندې نو پاغي کې د لور د لور د لور برخه پکې شته دی د زوی برخه پکې شته دی بس په هغه طریقه باندې چې الله او د الله تعالی پیغمبر ویلي دي نو په هغه طریقه باندې به میراث تقسیم کی نن سبا مسلمانان میراث نه تقسیموي که تقسیموي نو اولاد له حصه ورکوي د نارینه وله الکانو له او جنکو لره څوک کیسه نه ورکوي ګویا کې دا د هغوی نه نه دی پیدا شوی نو دا یو لوی ظلم شروع دی په معاشره کې پمن بدله بعد ما سمعه نو چا چې بدل کړه دغه وصیت لره په دې آیات کې زورنه الله تعالی ذکر کوي چې چا شرعي وصیت وکړه او چا غ بدل کړه دا ګناهګار شو په من بدله نو چا چې بدل کړه دا وصیت بعد ما سمعه ورسو دا غنه چې د واوري د وصیت لره په انما اسم علی الذین یقینا ګناه د اغي د دې بدلولو د وصیت علی الذین پاکستان باندې دا یبدلونه چې بدلی دا وصیت ان الله سمیع یقینا الله تعالی هر څه اوري عالم پوه دی په هر څه باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير یو مؤمن مسلمان نیک اعمال کوي 70 سنتن او یا کاله پیزا اوسه کله چې وصیت وکي نو حافا پی وصیته ظلم زیاتیو کې په خپل وصیت کې نو په یختم له بشر عمله د خاتمه په ناکار عمل باندې وشي زمونږ چې څومره आवाज اوري مؤمنان مسلمانان نو د بیگانه د خپل توصیه و نه لوي هر سړی وصیت وکړي چې زما د مرګ نو وروسته په شرعي طریقې باندې به زما میراث تقسیم کړي زما مال به تقسیم کړي نو د الله تعالی پیغمبر وی چې او یا کال ګناهونه کړي خو لیکن وصیت صحیح وکي نو په یدخل الجنه جنت ته داخل شي لاړ شي په هغه باندې شرطه جنت ته پلاړ شي ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث نقل کړی پمن خاپ مم پمن خاپ مم موسین نو څوک چې یره کوي مم موسین د وصیت کوونکي نه جنه پند کې کېدلو په خطای سره او اسمن او یا د ګناه کولو قصدن جنب او اسم کې فرق داره جنب کګېدل د شرعي طریقې نه خطا خطای سره دغه شي کوک شي او اسمن او یا ګناو کې قصدن یو سړی وصیت داو کې او زما له مرګ نه وروسته زما په دې مال کې به زما په دې مال کې به یو ټي وي واخلي یو به وي سیار واخلي او بل د ګنا نور چې څومره د دمتوب اسباب دي دا به واخلي دمخانه به جوړه کوي زما پر مال کې نو بس په اصلها نو صلح وکړه بینهم دا غي په میان کې چا دا وصیت واوري د اورسید ته دای بدل ک نو پلا اسماعیل نشتري ګنا پغه باندې کاغه د ګنا د ناحق وصیت کړي یا د سویلې چې زما دا مال به ټولو دا به په الله په لار کې صدقه کوي نو دا هم صحیح نه دی ځکه په دې کې د ورثه او حق چیرې متعلق دی نو که چا دغه وصیت بدل ک نو دغه وصیت بدلور کې ګناه نشته یو سړی وصیت وکړي چې زما د مرګ نه وروسته په ما پسې شومې کوي سلویختمه به کوي ماښامونه او حیله اسقاط به کوي کلیزې به کوي غیر شرعي کارونه په ما پسې وروسته کوي نو الله تبارک تعالی فرمای که دغه وصیت چا بدل ک نو په دغه کې ګناه نشته بلکې په دې کې ولا ثواب دی فلا اسم علی نشته ری ګناه پرې باندې ان الله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې